صدق الله العظيم سورة الانعام اتم سپارہ ایک سو پینتالیس نمبر آیات قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مخکې آیاتونو کې د کافرانو د ځان نه حلالول او حرامول د دې ذکر وشو فيما اوحي الي په هغه څه کې چې ما ته وحي کولی شي محرما زه پکې نه بیانومم حرام ما ته چې کومه وحي کېږي په هغې کې حرام نه معلومېږي راته ټول حلال دي علا طائم یطعمه په یو خوراک کوونکي باندې چې هغه خوراک کوي نارینه وي که زنانه وي الا ان یکون میتتا مګر دا پکې حرام مومم چې مرداره وي تمام اشیاء حلال دي الا ان یکون میتتا مګر مرداره حرامه ده او دما مصفوحا یا بیدون کی وینا حرام ده او لحم خنزیر یا د خنزیر غوښه دام حرام ده نو کم حیوانات چې د کافرو په هغې کې د ځانه حرام او حلال جوړ کړي نو پیغمبر علیه السلام ته الله حکم کوي چې د قوم ته ووایه چې ما ته د وحې په ذریعه باندې کوم احکام راځي نو په هغې کې خو حرامه غذا حرام خوراک نه بیا مومم البته کوم چې مردار ځناور دی یعنی کم چې د ذبح قابل دی او د هغې باوجود بغیر د ذبح نه مړ شو ذبح شرعي نه بغیر مړ شو نو دا شی مردار دی حرام او دمن مصفوحا بیتون کی وینه حرامه ده بیتون کی وینه په دې حیواناتو کې اینا او تورې دا هم وینه ده خو چکه وینه ده نو دا چکه وینه دې نه اینا جوړه شوې ده نو اینا حلاله ده او تورې هم حلال دی حدیث مبارک کې راغلی دی او حلت لنا تمام الکرر و ابتحال دو قسم ویني موږ لپاره حلال کړی شوي دي یو جګر دی اینا او بل تورې دی ابتحال کم حیوان چې چاړه ته راقی شي بسم الله الله اکبر ته ویلی شي نو دا کومه وینه چې ته بیږي دقه بیتون کې وینه حرامه ده نوره چې د حیوان نسا مکمل اوځي او په رګونو کې او په غوښه کې دننه کومه وینه پاتې ده دغه پاتې پکې حلاله ده پلیته نه ده او لحم خنزیر یا د خنزیر غوښه ذکر د غوښې مراد ته تمام اجزا د خنزیر دي دا حرام دي فانه رجس پس بېشک دا پلیتی ده ناپاکي ده او فسقا اهل لغیر الله به او فسقا یا ناجائز ذبیحه احل لغیر الله به چې د الله نه غیر د بل چا نوم پې اغشتې شوې وي یعنې دې حلال ځناور حیوان حلال دی لکه غوا میخه ګډه چیلې چر چر ګړې دا حلال دي خو د دې حیواناتو د حلالې په وخت کې د الله د نوم نه غیر بل نوم پکې واغشتی شي لکه لات منات عزا یا چتا نور پیران فقیران د دې نومونه پې واغشتی شي نو دا غیر الله په نوم باندې چې ذبح وشي نو دا شی مردار شو نو دې آیات کې کفارو ته دا خبره کولی شي چې کوم څیزونه مخکې حلال ذکر شو او تاسو یې د ځانه حراموئ یا واقعي حرام وي او تاسو یې حلال ګڼئ نو دا ستاسو د لاسه حلال او حرام دا منظور نه دي او هغه څه حلال او حرام منظور دي چې الله یې حلال کړي او الله یې حرام کړي او فسقا اوحل لغیر الله به یا هغه ناجایز ذبیحه حرامه ده اوحل چې آواز پې شوي وي لغیر الله بغیر د الله نه به په دغه حیوان فمن اضطر غیر باغ ولا عاد پس هغه څوک چې محتاج شو بے اختیار شو خوراک د دې مردار ته غیر باغ بے بغاوت کوون کې د الله د حکم نه نه دی نافرمانی نه کوي ولا عاد او د ضرورت نه زیات تجاوز کوون کې نه دی او حرام کړو منګه وعلى الذين فعل خلق باندې هادو چې يهوديان دي حرمنا من حرام کړو كل ذي ظفر هر خاوند نوک کم حیوانات چې نوک والا دي نو مصلحت د پاره الله فرمایي دا حرام کړو وقتی مصلحت لپاره عارضی په ور باندې په یهودو باندې به طور سزا نوک والا نوکی والا زناور هغه په حلال حرام شوي لکه اوښه شترمرغه بطا وغیره دا په دې باندې حرام دا نوکې والا دي وعلى الذين هادوا او په هغې خلکو چې کوم یهودیان دي حرمنا كل ذي ظفر هر نوکې والا ځناور په حرامو او دا اقوام نه خاجنا کېلې دا ورنه حلالو خو بیا پې د دوی چربي حرامه وه ومن البقر والغنم او د غواونه او د ګډو چیلونه حرمنا من حرام کړیو علیهم په دې باندې په دې یهودو باندې شحومهما چربي د دې دواړو د غوا مېښې ګډې چیلې مگر حرام نو پتی باندې ما هغه چربی حملت ظهورهما چې د غوا میغې ګډې چیلې په شاګانو پورې وه اول حوایا یا په کلمو پورې وه او مختلطه بعظم یا په اډو کې پورې وه غوا میخه ګډه کېلی د دې تمام بدن کې چې کم کم ځای کې چربي ده ټوله حرام صرف د شا د کلمو او د اډوکو والا چربي حلاله او نوره ټوله حرام حرمنا عليهم شحومهما من حرام کړو په دې باندې په دې يهوديانو باندې چرګیانې د غواو او د ګړو الا ما حملت ظهورهما مگر هغه چې لګېدلې وي په شاګانو د دې پورې او الحوایا یا په کلمو پورې او مختلطه بعزم یا اډوکي سره لګېدلې بني اسرائیل دعوه کوله چې دا څیزونه چې په تورات کې په موږ حرام دي دا په ابراهیم علیه السلام او نوح علیه السلام باندې هم حرام او د هغوی په زمانه کې حرام او بیا دا حرام حکم تر اوسه نه ورسېده نو رښتیا خبره دا ده چې د ابراهیم علیه السلام په ملت کې دا څیزونه حرام نه خو د یهودو د نافرمانۍ او د شرارت په وجه باندې حرام کړی شو نو کوم خلک چې دا دعوه کوي چې د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه حرام نو د هغوی دعوا غلطه ده او که دلیل ورسره وي راودړي فاتو بالتورات راوړی تورات فاتلوها ان کنتم صادقین تلاوت یې کې چې وښیه پکې تاسو چې ابراهیم علیه السلام او نوح علیه السلام په زمانه کې حرام راوړی تورات نشته پکې فقل ربكم ذو رحمة واسعة فقل نتوتويا ربكم ذو رحمة واسعة ستاسو رب چې دی د رحمت والا دی فراق رحمت والا دی د الله رحمت فراق دی ذو رحمة واسعة خاوند ډېر دی رحمت دی سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا زرد چوبه وی هغه خلک اشرکو چې شرک یې کړی وي لو شاء الله که چېرې الله غوښتې ما اشرکنا نو موږ به شرک نه وی کړی ولا آباؤنا او نه به زموږ پلار نیکونو شرک کړی وي ولا حرمنا من شی او نه به موږ د ځانه حرامول د څه شي کړی وي خو چې دا موږ د ځانه حرامول کوو الله سره شریکان ګرځو نو الله پرې رضا دی كذلك كذب الذين من قبلهم دقه شانتې دروغ ویلي دي هغه خلکو من قبلهم چې دوی نه مخکې تېر شوي دي دوی هم دروغجن دي او د دوی نه مخکې هم دروغجن وو سيقول الذين أشركوا زرد چې وبوي هغه خلک چې شرک او کفر یې کړی هل عندكم من علم آیا تاسو سره څه علم شته دی د دې خبرې در سره علم شته چې په شرک او کفر الله رضا دی نو که در سره علم وي څه سند وي فتخرجوه لنا نو موږ ته را وباسئ ان تتبعون الا الظن تاسو تابعداري نه کوئ مګر د ځوانو د ګمان فلله الحجة البالغة بس الله سره کامل دلیل دی فلو شاء لهداکم کچره الله غوسته وي نو تاسو ته به هدایت کړی وي اجمعین ټولو ته قل هلم شهداءكم الذين يشهدون قل او فرمای پیغمبر علیه السلام هلم شهداءکم راولې تاسو خپل گواهان الذين يشهدون هغه گواهان چې شهادت کوي ان الله حرم هذا چې الله دا سیدونه حرام کړی دي فإن شهدوا فلا تشهد معهم پس که چېرې دوی شهادت کوي چې دا د ځانه حرامول کړي او په دې شهادت کوي چې دا الله حرام کړي نو ته سره شهادت مه کوه فإن شهدوا فلا تشهد معهم که چېرې دوی شهادت کوي فلا تشهد معهم نو ته ورسره شهادت مه کوه د دوی د شهادت اعتبار نشته ولا تتبع اهواء الذين تابعداري مکو د خواهشاتو د هغه خلکو کذبو د آیاتنا چې نسبت د دروغ یې کړې زموږ آیاتونو ته والذین لا یؤمنون بالآخرة او هغه خلک چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې وهم بربهم یعدلون هغوی د خپل رب سره برابرول کوي غیر الله د الله سره برابروي قل تعالوا اتل ما حرم ربكم قل او فرمایا پیغمبر علیہ السلام تعالوا راشه تاسو دا تعالو لفظ د دې مطلب دا دی چې یو بنده په اوچت ځای باندې ولاړ او ښکته خلکو ته آواز ورکړي ورکړي چې مال له راشه او بیا د دې ښکته خلکو په دې دعوت قبلولو کې خپله فایده وي نو مطلب دا چې پیغمبر علیه السلام خطاب فرمایي الله ورته فرمایي چې دې خلکو ته ووایه راشه یو څیز درته بیان کړم چې الله په تاسو حرام کړی دی نو کم کم څیزونه چې الله حرام کړي دي د هغې بیان پیغمبر علیه السلام دې آیات کې کوي نو دې ده کې لس څیزونه الله پاک بیان کړي دي مور اول دا الله پاک سره شریک مګرځوي او دوی مور پلار سره ښېګړه کوي په عذابوی مه تکلیف ورته مه رسوئ نیک سلوک کوئ درېیم د غریبۍ د یرې نه بچي وژنې مه څلورم د بې حیایۍ کار مه کوئ او پنځم ناحق قتل مه کوئ شپږم د یتیم مال په ناجایز طریقه مه خورئ اووم ناپ تول کې کمې مه کوئ او اتم شهادت یا فیصله کې بې انصافي مه کوئ او نهم د الله وعده پوره کړئ او لسم دا چې د الله نیغه لار پرېږدې یو خوا بل خوا نورې لارې کړې دا مه کوه کعب الاحبار د تورات ماهر و عالم و پخوا یهودي و بیا مسلمان شو نو هغه وایي په قرآن مجید کې کوم لس څیزونه حرام شوي دي بیان یې شوی دی دا په تورات کې مو دا کلمات په موسی علیه السلام هم نازل شوي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی آیات محکمات چې آل عمران کې هم ذکر شوی دی او د آدم علیه السلام نه زمن د پیغمبر علیه السلام پورې د تمامو پیغمبرانو په شریعتونو کې او په یو مذهب او ملت کې په یو شریعت کې منسوخ شوي نه وي نو هغه داسې دي نه وي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام داسې وصیتنامه لیدل غواړي چې د پیغمبر علیه السلام مهر پرې لګېدلي هغه عمده آیاتونه دي عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایي څوک دي چې ما نه په دې درو آیاتونو باندې ما سره بیعت وکړي او بیا دا درې آیاتونه یې ولوستل او چې په دې څوک بیعت وکړي اجر یې په الله پاک باندې لازم شو نو بیا د دې لسو څیزونو تفصیل په دې ځای کې ذکر کیږي نو د دې آیاتونو خطاب اگر چې بلا واسطه مشرکین مکه طرف سره او مضمون د دې خطاب عام دی تمام انسانانو له ورغلی دی که مؤمن وي که کافر وي عرب وي که عجم وي سور وي که سپین وي حاضر وي که غایب وي تمامو ته ورغلی دی لومړی شی چې الله منع کړی دی نو هغه شرک دی الله تشرکو به شیئا هیڅ شی به الله سره نه شریکوئ د مکې د مشرکانو په شان بوتانو ته خدایان مه وایې د یهودو نصارو په شان پیغمبرانو ته د خدای زامن مه وایې د مکې د مشرکانو په شان فرشتو ته د خدای لوڼه مه وایې د عوامو جاهلانو په شان پیغمبرانو او ولیانو لپاره صفت د الله مه ثابتوئ په صفتونو کې الله سره اولیاء کرام او پیغمبران مه شریکوئ تفسیر مظهری کې وی چې لفظ د شیعه د دې معنی داسې هم کېدی شي چې د شرک قسمونه دي جلي خفي په دې کې مبتلا کېږه مه ښکاره شرک او پټ شرک نو ښکاره شرک خو هر څوک پېژني چې د الله نه غیر د بل چا طاعت تابعداري او عبادت څوک کوي یا د الله مخصوص صفتونو کې د الله سره برابرول څوک کوي نو دا شرک جلی ښکارا او شرک خفي دا دی چې خپل کاروبار دیني او دنیایي مقصدونو کې نفع او نقصان کې اگر چې عقیده دې داره چې کارساز الله دی خو عملا نور خلق هم کارساز ګڼي یا په عبادت کې ریاکاري کې خلکو ته ښې د خلکو مخکې اوږده مونځونه کې ځان له مختصر یا خیر خیرات د خلکو ته د خپل ځان ښه کولو لپاره کې یا عملا د نفع او د نقصان مالک غیر الله ګڼي نو دا هم شرک دی نو خلاصه ده چې شرک جلیل او که خفي دی دې نه پرهېز کوه د بوتانو پوجا پاټ مکوا پیغمبران اولیاء کرام په علم او په قدرت کې د الله سره برابر مګانا که خدای مکه یو بنده دا عقیده وي نو دا شرک جلی او که دا عقیده ني خو عمل داسې کوي نو بیا شرک خفي دی نو دې مقام کې الله اول د شرک نه منع وکړه چې دا شی حرام دی شرک داسې جرم دی چې د دې معافي نه کېږي وی که ټوکړی ټوکړی کېږي نو د الله سره ګوري شریک ونه ګڼئ که جمدې په اور سودېږي نو الله سره شریک ونه ګڼئ که پانسی کېږي نو الله سره شریک مه ګڼئ دویمه ګناه وبالوالدین احسانا د خپل مور پلار سره ښېګړه کوه مقصد دې ده چې دا ده چې د مور پلار نافرماني مه کوه دوی ته تکلیف مه رسوه خو حکیمانه انداز کې الله بیان داسې کوي وبالوالدین احسانا د خپل مور پلار سره ښېګړه کوه اشاره پکې دې ته ده چې د والدینو په حق کې صرف دا کافي نه ده چې نافرماني نه کې تکلیف نه رسې بلکې ښه سلوک ورسره کوه خوشحاله ساته د مور پلار خوشحاله ساتل فرض دي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تا رب فیصله کړې ده چې عبادت به د الله نه غیر د بل چا نه کې خپل مور پلار سره ښېګړه کوه او بل ځای فرمایي ان اشکر لي ولوالدیک زما شکریا ادا کا او د مور پلار شکریا ادا کا پیغمبر علیه السلام نه تپوس شوی دی وایي کوم یو عمل افضل او بهتر پیغمبر علیه السلام فرمایي منځ په خپل وخت کې کول وقت مستحبه کې بیا دې نه پس کوم عمل افضل وی د خپل مور پلار سره احسان کوه وی دې نه پس بیا کوم عمل افضل وی د الله په لار کې جهاد کول ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیه السلام درې ځله فرمایي رغم انفه رغم انفه رغم انفه ذلیل شو ذلیل شو ذلیل شو پیغمبر علیه السلام نه ملګري تپوس کوي څوک ذلیل شو نو ویې فرمایل چا چې خپل مور پلار دواړه یا په دې کې یو د بوډاوالي زمانه کې بیا مون او دې بیا جنت ته داخل نه شو ان د هغوی په دعا جنت ته لا نه دا سړی ذلیل شو مطلب دا چې د بوډاوالي زمانه کې مور پلار له چې خدمت کې نو په دې بېشکه جنت میلاوېږي نو ډېر بدنصیبه او ذلیل هغه کس دی چې دومره ارزان جنت کې د الله ته لاړ چې مور پلار یې شته او ده ته ځان جنتي نه کړ د دې نه ارزان بل به څه شي وي چې بس صرف مور پلار دی وایي یا الله زما بچی جنتي کړي نو خدای دې جنتي کوي او ته مور پلار ته ستغې سپورې وې کنځل وینا ورته کې نو کله به دې مور ووایي کله به دې پلار ووایي چې دې دې جنتي شي هغوی به خیرې شروع کړي دوزخي به شي یو نوجوان پلار راګیر کې وی وو وی ما خو په کټ کې کېنو نو پلار وی کټ کې دې کېنو لږ که د مرۍ نه دې رونی و کټ کې دې راخلاص کړم نو دا مور پلار دا بچي ډېر وغې له غواړي چې بیا زوی دې ولګي پلار دې د مرۍ نه ونیسي او راخلاص دې کړي او بعضې په ظاهره ښه بچې مور راګېره کړي نو د کور یې وشړي نو په لارو کوڅو کې چې منډې وایي او خلکو ته یې چې خلاصه نه کېدې دا هم ځامن دي په ظاهره زبرګان او مور ته نه په لاره کې منډې وي ځان ته نشي خلاصولی مسلمانان دي خدای او د خدای رسول وایي د مور پلار په وجه باندې جنت حاصل کا دوی یې څومره ځغلوي چې اتشین دوزخ ته پېځان رسوي مور پلار په دې خپل بچو باندې ډېر مهربانه وي او په لږ خدمت باندې مور پلار خوشحالېږي نو د مور پلار خوشحالول څه ډېر لوی عمل نه غواړي په لږ څه خوشحالېږي په معمولي شي او بیا د بوډاوالي په زمانه کې دوی محتاج وي چې کله مور پلار تکړه وي نو هغه وخت خو مور پلار خپلې ځینې زوې ټول راوړي په دې بچو یې لګوي خپل آرام راحت راوالي په دې بچو یې لګوي د بچو نه خو څه غواړي نه خو چې کله مور پلار کمزوري شي نو دغه وخت د محتاجې په زمانه کې خدمت وکړه بیا دقه وخت کې قابل قدر دي قابل خدمت دي او درېیم شی چې حرام دی ناغه د بچو وجل دي ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم واياهم د عربو جاهلانو به ویل زه به څه خورم او نو چې ما نه پیدا شي هغې له به د کومې راوړم ځان له درک نه لګي نو دوی له به څه ورکوم نو بچي به یې نه راوړل او که به یې راوړل نو مړه به یې کړل یې زه مرم د لوګې نو تا له به څه درکوم او څوک به داسې وو چې زما خو ګزاره کېږي وروسته به بیا چې دا بچي ګڼ شي دوی خوراک غواړي دوی له به څه ورکوم نو مړه به یې کړل نو څوک په حال کمزوري او څوک وروسته کمزوري رزق خدای د دې غریبانانو په برکت خلکو له ورکوي که بچي کمزوري دي دې بچو له الله رزق ورکوي دا ته چې څه ګټې نو دا ستا لپاره نه وي ستا د دې کمزورې بچو د برکته الله تعالی درکړي ته په هغوی خورې انما تنصرون وترزقون بضعفائكم پیغمبر علیه السلام فرمایي ستاسو د کمزورو خلکو په برکت ستاسو سره امداد هم کېږي او تاسو ته رزق هم میلاوېږي قل تعالوا اتل ما حرم ربكم قل او فرمای پیغمبر علیه السلام تعالوا راشي اتلو چې زه تلاوت کما ما حرم ربكم هغه څه چې حرام کړي دي رب تاسو علیکم په تاسو باندې هغه چې څه باندې رب حرام کړي دي راشي چې تاسو ته تلاوت کم الله تشرکو به شیئا شریک مگر دوی د الله سره هیڅ شی هم وبالوالدین احسانا او خپل مور پلار سره احسان کوي ولا تقتلوا اولادکم من املاق او مه وجنه خپل بچي من املاق د غریبۍ د وجې نحن نرزقكم وإياهم من رزق درکو تاسو ته هم وإياهم او دې بچو ته هم ولا تقرب الفواحش بے حیاء تمن دیکھے گے ما ظهر منها وما بطن هغه چې ښکاره دي او وما بطن او کومه چې پټه وي کومه بې حیایي ښکاره وي او کومه پټه وي نو دواړو ته مه نږدې کېږه مثلا زنا ته مه نږدې کېږه نو د زنا نه مخکې نظر بد کول دي نو دې بد نظر ته مه نږدې کېږه ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق موجنه تاسو هغه نفس حرم الله چې الله حرام کړی دی دا وجل الا بالحق مگر په حق باندې وجل په حق باندې درې قسمه دي یو چې یو بنده ولګي قصدا آمدن یې بل مړ کړ خپله اقرار کې یا پې ګواهان وي نو قاضي به قصاصا دا بنده وجني د ده وجل جایز یو شادي شده زناکار دی نو دی به سنګسارولی شي چې خپله اقرار کوي یا پې څلور شاهدان شهادت وکړي نو دی به وجلی شي سنګسارولی به شي یا خدای مکه یو مسلمان مرتد شو کافر شو نو درې ورځې به حاکم به قید کړي او عالمان به ورته کښېني د ده شک شبه به وباسي که درې ورځې کې د ده شک شبه ورته خو مسلمان به شي او که مسلمان نه شي نو بس بیا به حکومت قتل کړي نو دا درې قسمه وجل حق او د دې نه غیر نه حق ولا تقتلوا النفس التي موجنه تاسو هغه نفس حرم الله چې الله حرام کړی وي دا هغه قتل الا بالحق مگر په حق سره ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون دا حکم تاسو ته چې کولی شي وصاکم به او تاکیدي حکم کوي په دې باندې الله تاسو ته ولا تقربوا مال اليتيم من ذکر مال د یتیم تا الا بالتي هي احسن مگر په هغه طریقه چې هغه بهتره وي د یتیم پکې فایده وي حتی یبلغ اشده تر دې چې خپل قوت ته ورسېږي نو د یتیم په مال کې تصرف کوه او د هغه د پاره د مال د زیاتولو کوشش کوه او چې کله دې بلوغ ته ورسېږي نو خپل مال ورته حواله کړه واوفوا الکیل والمیزان بالقسط پوره ورکوي پیمانه او طلا بالقسط په انصاف سره ناپ تول کې کمی مکوي لا نکلف نفسا الا وسعها ذمواری نه اچو منګه په یو نفس باندې مگر په اندازې د طاقت د دې نفس و اذا قلتم فعدلوا چې کله خبره کوي نو د عدل او د انصاف کوي حق خبره کوي ولو کان ذا قربا اگر چې د رشتہ دار وي قریب تماما علی الذي د پاره د پوره کولو د نعمت علی الذي احسن په هغه چا باندې چې د نیکۍ کار کوي هغوی باندې د نعمت پوره کولو لپاره تورات ورکړه وتفصیلا لكل شیء او د پاره د تفصیل د هر یو شي تورات راغی وهدى ورحمة او هدایت او رحمت لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون